طالبانو خو مخکې د دا خبره کړې وه ویلې ول دغه دی ول رسم سوی دی تعریف سوی دی د دغه مرول هغه جنس په جې باندې چې دا مقل دی پر کثیرینو باندې دا چې کثیر چاغي اختلاف په هغه حقیقت کې سره لري او دا مقل په هغه جواب کې ول د ما هو دی نو هغه تعریف ته چې کړیو د جنس تعریف چې کړیو راغز چې مې ورکم پاتې نو اته ساغر حکم ته ګوري قوله کلیون ارکم ستی په یاد یا د جنس پر تعریف باندې چپروت قوله کلیون اله الشجر وای وای اقول زوایم لفظ د کلی چې دی دا مستدرک دا د کلی لفظ چې دی دا مستدرک دی ولی لأن المقل على الكثيرين دا يغني عن دا غنا را ولي طالبانو د دې چا څخه د کلیونه څخه قال هو يلي غير سيد سيد دا خبره کړې چې دا داغه څخه غنا را ولي والجواب علامه بنا بر اغه چې په شرع یکروزی کې دی هغه دا دی چې دا کلی جنس صریح دی د کلیات د پاره دا کلی لفظ نه دی دا صریح جنس دی د دې کلیات 500 د پاره د دې کلیات 500 د پاره نو پنا بد چاره نست من ذکره د ذکر کولو سره د دې کلی لفظ نو چې کلی لفظ د ذکر کړی دی بیا نو مقولون م ذکر کوه خو دول مقولون غنا راولي د چاسه د کلیونس کلیون صریح جنس دی نو بیا مقولون م ذکر کوه دی وای وای دغه دی فلا بد چاره نسته من ذکری د ذکر سره د کلیون دا خلاصو نو فلزا ادرج پی د دغه وجه چې درج کړی دی دا کلی پی په دې تعریف آشما ول چې دا د درج کې نو بیا څوک م ذکر کوه مقل دی وای زید زیات کړی دی مقل علی الکثیرین بعد ورست تر دې کلی لیتعلق چې تعلق ونشي به تر هغه پر طالبانو هغه ضرب تعلق ونشي دا مقولونه بیا د دې د فار ذکر کړی دی چې هغه علی الکثیرین مختلفین بلا قائد چې دا چیش پرې ونس تعلق پرې ونس اني چې هغه د علا لفظ دی هغه ظرف چې دغه تعلق پرې ونس نو جواب دغه سمرول په یک روزي کې سوي دي طالبانو په پفهم کې تس اشاره سوال او جواب ته وکړي خلاصه دا هغه سوال دی دا د ولي ګر سره ویل چې دا لفظ د کلی مستدرک دی ولی هغه مقول علی الکثیرین غنا را ولی د دې کلیونه څخه دغه سوال یې ولي کاوه چې باره دغه جواب ورکړي لکه شګر چې ذکر کړی دی چې یو صراحتن جنس دی هغه بل د دې لپاره ذکر شوی دی چې هغه ظرف تعلق پرې ونسی نه دی ومن سوال نشته چې دغه جواب موږ ورکړو د شي اعتراض پرو کې سوال په دې نشته کلیون معنا خدا ده بدل میزان کې تست تیر سولې صلاحیت د دې صادق چې پر کثیرینو باندې او د مقول علی الکثیرین معنا دا ده چې بل پیل ساجد پر کثیرینو باندې طالبان بار دغه دلالت د پیل پر هغه صلاحیت باندې دا بل التزام نو او دلالت التزامی په تعریفاتو کې محجور نو طالبان نو چې محجور وو نو خو دلته موږ ول دغه کلی غنا دا دغه دی مقولون غنا د کلیونه نه راولي ولی مقولون علی الکثیرین د کلیون پر معنا التزاما دلالت کوي دلالت التزامی په تعریفات کې محجور دی او چې محجور سخو غنا نه دراوستلې سوال نست چې تمر سوال کوي بیا دغه جواب ورکړي د دې جواب موږ وکړو بدل میزان په اشک کې ست تیرس و طالبانو هلته موږ د شي ویل موږ ول دلته د دغه مقول علی الکثیرین او د کلیون یو معنا ده یعنی لکه د کلی معنا چې دا د صلاحیت د صدق پر کثیرینو د مقول علی الکثیرین هم دغه معنا مراد ولو که متبادر خدا صدق بالفعل دی خودل صدا صلاحیت د صدق مراد دی ولی که د ساده مقول علی الکثیرین چې د کبل پیله واخنه بارخ به طالبان مرول هغه کلیات فرضیه به جندي ووزي ولی هغه صدق بل پیله لري طالبان یا نو چې صدق بل پیله نه لري نو صدق بل پیله مراد نه دی د مقولونه نو د مقولونه ام صلاحیت ته صدق مراد دی او د کلینو سره ام صلاحیت ته صدق مراد دی نو بار سوال وارد سو نو دا جواب بار ورته شیسو دا خلاص سوال نو امر وقول دا قول چې مقول دا جنس دی شامل کلیات لري او جزئیات لري او دا قول چې علی الکثیرین دا یخرج باش جزئیات باش او دا قول چې مختلفین بالحقائق دا یخرج باس نوع او فصل ولی انهما دا دوار چې نو فصل دی لا یقالان نو عمل کیری الا خو عمل کیری پر کثیرین متفقین باندې کذا قال سید سید خدا غشوی اوس اشګر وای اقول زوا الامر په اخراج کې د فصول بعیدو بهذا القید په دغه قید باندې چې په سلی بعیده باسي دا متفقین بل دغه نه دي مختلفین بل کای کوي چې په سلی بعیده باسي دا مشکل په پیر دا مشکل دی وهي داغه قید و ان تخ داخلص وهي دا پسلی بعیده و ان تخرجو کسم وزي دغه دی په قید پی جواب ما هو لكن اولا مجول دا وچ الجميع ټول دي استلی وای په قید واحد باندې نو بجې هغه قریب فصل ام په پی جواب ما هو استلوي ولی بعید خو هغه په پی جواب ما هو وزي په دغه مختلفین بل حقایق نه وزي قریب خالت ته وزي نو ګرد په دې یو ځای استلوي لالا يلزم چې لازم نشي هغه انتشار انتشار رانس چې یو فصل په یو قید باسي بل فصل په بل قید باسي دا انتشار دی کنه چې دغه انتشار رانس نو اولا دا و چې ګرد چې په هغه یو قید باندې استلوي تشمر وې مرول په دې په فهم کې اشاره سوال او جواب ته وکي دا شی د پایه معلومی خلاصه د سوال دا چې دا ګرد په یواز په دایو قید وایم و باسل چې جواب ما ودی چې دغه ته اولا بولې دلته ولو کرعایت د اولویت خو به وشي نو خو مستلزم به یو محال لرشي هغه دا دی خو اخراج د مخرج براش فصل قریب فاغه د مختلفین بلا قائق وتلی دي چې په پی جواب ما هو باندې بیا باسي دا خو د هغه وتل یا شی چې وتلی دي چې بیا باسي دا خو موږ نش کېدلی نو موږ جواب د شي ور یو اخراج د مخرج دی یو اخراج د خارج دی دلته اخراج د مخرج نه لازمیږي اخراج د خارج لازمیږي ما نظر په خارج کې د شي درته پیش کی طالبان اخراج د مخرج وجې ته ویل کیږي چې طالب د دې مسجد ته وتلی وي زه اوس په پام د مسجد ته ووزم دا شي دی یا یو دا دی چې طالب د مسجد ته وتلی نه دی خو وځي وزي وتلی نه دی زه ورته وایم ووځه دا محاله ده یا نو فصل قریب چې دی په هغه مختلفین بالحقائق خو وزي خو نه مې ویستی په پی جواب ما هو یې وستانور په سلو سره یو ځای باسم نو بار دا اخراج د مخرج سو یا دا اخراج د هغه خارج سو دا هغه وتل کی وتل دی وکړل وتلی نه دی وتون کیو ان جوالت دې ستري دلته دی وی دا خلاص قوله في جواب ما هو يخرج باس خاصه وارجان ولې دا دواړه نه ویل کی په جواب کې د ما هو کذا دغه قال سید وی وفي پدې کې انداز خاصه النوع خنو تخرج وزي په قید سابق ایزن ها اخ په قید سابق ام وجی تا دلته مطلق خواش ویستلې نو دا خو دی اخراج د مخرج وکي د جواب دا دی خازا دا اخراج دا هغه خارج دی او هو دا جائز دی اه نعم نم اخراج د مخرج لا يجوزوي هغه دلته پیش دغه دی پیش شوی نه دی دا خلاص نو په اوغه ادوم په فهم کې خو موږ دغه ته اشاره وکړه چې د داجملو لا شی په اخر کې د خاصیه په باره کې دا خبره رااله انت د فصل په باره کې ټول اولاد ده چې قریبا په اخري مباسي هغه ته اشاره بعض بیا د شوای چې هغه په فهم کې اشاره بل سوال او جواب ته داغه داري چې تا ولې دی وویل چې دغه مقل جنس ته شامل کلیات او جزئیات دي مقل خمانه محمول جزئی کله حمل کېدی چا حمل کې جزئی پر خپل ځان حمل کې دا د جزئی پر ځان باندې که پر غیر کې پر ځان حمل کې تغایر نه کې پر غیر باندې حمل کې مرول هغه چې شنسته دغه اتحاد نسته لیکن ا د حمله سنو هغه حمله اولی نه در یادومه نو خو هغه هم انشائي متعارف کې بز مش خبره وینو دا غي دی کنه دی نو جزي کله حمل کېدی چې توا مقول پر دواړو باندې مول به جواب دی درته چې دا په اعتبار د هغه ظاهر در یادوم ظاهرا خو نو سمل کیږي لکه سړی چې دسی وای وای هاذا زید ظاهرا وس ابي حمل سوی جزء دی ولو ک اصلا دشتي چې هاذا مسما بي زید اصلي محمول بیرته کلی دی ظاهرا خو نو حمل دی دا خلاص اخر دا خو هغه د جنس تعریف په طالبان دی به پوسره او موږ ول هغه نه واچو بیا د نوې تعریف راته کړیو ول د شپې دا نه و ول کلی د حمل کی پر ډیرو باندې دا شدید چې مختلف په عادت کې وي او موږ ویل مول فاقت کې نه سره مختلف په جواب کې ول د ما هو حمل کیږي پر دې ډیر باندې دا دا د نوعي پر تعریف باندې اشاو کستی په یاد دا خو من پرې شو دی وای الفرق په مابین د کل او د کلی هغه اندادي کل چې دی یو خدات اشاوینی طالبان کل چې دی يقوم د هغه قوام په اجزاء باندې کیږي کل ګرد امر د د قوام په چا دی په اجزاء دی چې مثال را تویلې شي هو کما لکت يقوم قائمي سکنجبن فخل فما وفاصل باندې سکنجبن دغه تویل کی چې ابو عسلو سرکه سره ګډه کدا سکنجبن دی نو داغه قوام په دغه درو دی کنه دی نو هغه کل دی دامل الماء او خلوس دغه اصل اجزان دا خلاص بخلاف الكل فانه دا کل چ دی هغه لا يكون كذلك هغه دغه شنه دی زموږ په نسخو کې لا يكون كذلك نشته کستی په نسخو کې نه یو سره وی فانه دا کلی لا یکون کذالک هغه دغه څه نه دی لا یکون کذالک تس لري نو تس نسخي سي زما را په خواني لا یکون کذالک هغه دغه څه نه دی بل یکون بل مرول یکون دی بالعکس بل يكون دي بالعكس دي بالعكس دا معنا د کل خو قوام په اجزاو کې دي په کلی کې بیا د جزئیات قوام په کلی باندې دي ولې جزئیات څوک دي زید کلی څوک دي انسان دي نو خو د زید قوام دی په اغمر الانسان باندې یا د انسان قوام دی په حیوان باندې ولې خو انسان حیوان ناچک دی یو جز ناطق دی یو حیوان سو قوام د زید نیوس هغه دی کنه کمالک چمرل په هغه ذاتیات دا خو یو پر دوم وان الکل محمول دی پر جزئیات باندې لکه دا قول زید انسان بخلاف الكل فانه دا کل لا يحمل نعمل کی پر اجزاء باندې او بالعکس طيب فوسرس نو مرل او بالعکس هغه مرل نور دا خلاص کلی چې کلی هغه محمول پر جزئیات دی لکه زید انسانن بخلاف الكل فانه هغه لا يحمل نعمل کی على اجزائه پر اجزاء و بالعكس نه اجزاء پر د عمل کی نه دی پر اجزاء عمل کی نه اجزاء پر د عمل کی دی ویلی شي چې بیت سقف دا د جز پر عمل کې دا رقص کېدلی د شخبم نشي ویل کېدلی چې سقف بیت نصر عمل کی ولا يقال نو ویل کی خلس کنجبین کما لک لا يقال نو ویل کی کنجبین خل دا خلاص نو فإن الحمل يقتضي تقاضا کوي طالبانو د اتحاد په خارج کې هغه حمل تقاضا د دې کوي چې په خارج کې به اتحاد وي او جزئیات بیا تقاضا کوي د تغایر پی په دې خارج کې نو بارم ول هغه نو چې دا مل ویل مل هغه جزئیات تقاضا کوي د تغایر په خارج کې نو جز پر کل عمل کېدلی کل پر جز عمل کېدلی خارج کې تغایر دی نو په او عمل دا غواړي چې اتحاد وي هغه د کلو د جز په مابین کې نست ها د کلیو د جزی په مابین کې ستنو تی به پوسل دا خلاص کما لا يخفى دا خبر خفنه اقول دی وای زمان هذا الفرق دغه فرق انما هو دی په اجزاء خارجو دا فرق طالبانو په هغه اجزاء خارجو خو دغه فرق د کل و د کلی د جز و د جزئی په پوهیږي او وهي دا خمر الاغاجزاء بالحقیقت بخلاف الاجزاء الذهنيه اجزاء ذهنیو کې موږ دا غش دي اجزاء ذهنیو که جز مغایر چې د کل سپزین هغه د حمل ته تاوان رسي یا حقیقي جز حقیقي امر دغه چې دي هغه حقیقي اجزاء هم داغه خارجي دي خیر نو اوس موږ ول د کلی او د کل او د جزئی او د جز دا فرق راته اوس طالبان نور پر کونه هم ست طالبان یو فرق دا دی دا کلی چې دی هغه موږ ول دا کلی چې دی هغه اجتماع دغه دی موږ ول اجتماع د افراد په خارج کې نه غواړي او کل اجتماع د افراد په خارج کې غواړي طالبان وس کلی انسان دی د انسان ټول افراد په خارج کې وجود لري یا یو څه به آینده پیدا کی په پویر خو اتل ثانیه د کوسګي په ملا کې پراته دي بغار لري یو وایزه وزن بل وایزه وزن تر اوسه نه دي پیدا شي دا غي دي کنه دي و ما یو څه بیا مړ شوي دي ستنه لیکن کل دا رقم نه دی طالبان د کل اجزا به ټول وجود په خارج کې لري سکنجبین به التوی چې درې سره شیان وجود په خارج کې ولري سره ګډ یې کې بیت به التوی چې دا سقف او جدران ګرد وجود په خارج کې ولري دا غي دی کنه دی خو خیر پر کله ډیر دی په مابین دا خلاص دا بل دی وای مختلفین بالعدد دی دون الحقیقت بنی طالبان الشګر ویل کزید عمرو بکر وغيرهم چې غيرهم نو په سګيري دا افراد سد انسان فانها دا زید عمرو بکر او کو سګي دا مختلف دي العدد دون الحقیقت په حقیقت کې نه دي مختلف ولې حقیقت کل واحد منهم د دیس هو حیوان ناطق دی ورته شخص خو خارج دی دا حقیقت نو فلا یرید ما یرید نو هغه سوال نه واردېږي طالبان چې د دوی په مابین کې خو هم عادي حقیقت مغایر دی یو سره د دغه تشخص دی چې کوسه دی ابل سره د دغه تشخص دی چې غرور دی نه و ماغه خو نو خارج دی دا بل عشه طالبان زموږ په نسخو کې پر دا آینده عبارت باندې ده چې دی وی و اما غیر مقول فی جواب ما هو بل مقول فی جواب ای شیء پر دغه جواب ای شیء باندې پرته دا درې ما شز مرده خدا دلته نه د هغه د نوعي په تعریف کې په جواب ما هو باندې پرته ده پر اوغه جواب باندې ده ستې د نو ګور چې چیرده تی ورته ګوري هغه شم راوست فی په دې کې اعتراض دی د پس سجتار په جواب ما هو لکه ناطق او د خاصیس لکه ظاهر او د عارض عامس لکه ماشی ولی اول مقل په جواب کې د ای شی ان هو په ذاته دی په جواب کې د ما هو نه دی والثاني په جواب د ای شی ان هو په عارضه دی والثالث لا يكون مقل ندی په جواب اصلا نو هغه پوتل کنه پوت دا خلاص خیر اوس خو آدی د دې جنس تعریف هم تسویل دي د نوع د مهم ویل دي اوس بیا طالبانو فصل درشي تی اعتراض پر ماچن وکړي عاشد اجن چې ویل تر دغه نوع مخ کې دي نوع ویل تر جنس نه مخ کې کوي وجه څه چې اوله تعریف د جنس بیا د نوع ورسته فصل دی نو به جواب د شي وک طالبان دا جنس چې دی هغه د نوع جز دی جز مقدم تر کل وی طالبان دا غي دی کنه دی او کته بیا اعتراض کوي شنو چې جز تر کل مخ کې کوي بیا نو فصل به دې ان تر دا نوع مخ کې کړه وای نو فصل خو ان د نوع جز دی طالبان فصل دی ولې تر نوع نه کوي مخ کې مور به جواب شو چې موږ وایو موږ کوم دا فصل تر دې نوعي مخکې کړه وای نو به د جنس د هغه نوعي په مابین کې جلاوالی راغله وای سره د دې چې هغه دواړه په جواب کې د ماهوی نو فصل په جواب کې د ماهو دی یا نو به پردی د دوی په مابین کې راغله وای او کته بیا دا اعتراض را باندې کې خدای به کړی وای اول به فصل ذکر کړی وای بیا به جنس ذکر کړی وای بیا به نوع ذکر کړی وای بار به جز ام تر کل مخ کسوي وای او دا به هم نه پیښېدلی چې د جنس او نوع چې دواړه په جواب کې د معهود بل څوک په مابین کې فاصل هغه بیا موږ جواب داکو نو خدغه دغه چې دی فصل دا بیا د خاصیت سره شراکت لري په دې کې چې دواړه په جواب کې د ایو شی ان دي نو خو بیا د خاصیو د فصل په مابین کې فصل په جنس نو عراقي نو یې ځکه موږ ور فصل ورسته کړی دی د خاصیو خاطه کړی دی اخر نو دی و اما یاب غیر مقول وی په جواب کې د ما هو بل مقول مقول بوي په جواب کې د اي شيء هو في ذاته د دې په جواب کې بوي ای اذا کان کچیر سوال په دغه قول او نقطه وای کما اذا قیل دسوس الانسان اي شيء هو في ذاته فيقال ويلكي جباره ويناتكن ندي که په جواب کې د اي شيء هو في ذاته او هو دا کلی ذاتی الجا کلی ذاتی چې غیر مقل دی په جواب کې د معهود بلکې مقل په جواب کې د اي شيء هو په ذاته دی دغه کلی دریادو دا الذي اغدي يميز چې جلا کوي الشيء اغه شيء چې هغه انسان دی مسئلا یا هغه مسؤل عنه چې در چا سوار سوی هغه جلا کوي عما د هغه چاس یشارکه شرک د دې شي سره وي یا د دې مسؤل عنه سره په جنس کې چې هغه حیوان دی مثلا هغه نو لکه ناتک نسبت په انسان نو ناتک دا غش نه دی چې د انسان سوال وکم په ناتک باندې دا انسان د هغه مشارکات سره د انسان په حیوانیت دا غش نه راځلا کی هغه فصل وهو الفصل ودغه طالبانو فصل ویل کی نقطه د لاندې دی وی لکه ناچک تر دې ناچک لاندې نقطه د طالبان دی وی دغه دی نو په ان الفصل يميز تميز كتين وشانت يا دغه دې موږ هغه ستوري ته جوړ دا فإن الناطق ستوري ستا دا فإنه دا ناطق دا فصل يميز جلا کوي انسان دا اشیاء او هغه اشیاء شرک ته دي انسان سره په جنس کې چاغه نو حیوان دی کما اذا قلت لك تچوا انسان اي حيوان هو في ذاته فانه دا يشارك شرك مرور بي په داغه کې د انسان سره اشیاء کثیره لکه پرستی به قرض غنم دی غیر هادي کوسګي فیجاب جواب ورکول کی چې بانه ناسک فناسکن جواب ورکول کی فانه دا ناسک یمیز تمیز کی هو د انسان د تلک المشارکات نو پل ناطق دا فصل د انسان د پاره دی طالبان تی به پوسلس دا خلاص اشخص ور سره وای اشخ ویني نو چې موږ ویمر په جواب کې د ایو شیئن بل مقل بوي په جواب کې د ایو شیئن ایون مرفوع ونی وای خو د جواب مضاف الیه دی مضاف الیه خو د مجرورات سره الشجر وای وای هو دا غرف د عيون هو دا عيون فرق سره دی دا علی الحکایت دا رف یې حکایت د طالبان دا محکان هوس دا جواب د سوال مقدر دی وینېس کې کنه لري دا شه تقدیر مرول د سوال دا دی ينبغي مناسبه انداز چې کو نه وای عيون لفظ مجرور وای ولانه دا عین مضاف الیه د جواب کل مضاف الیه مجرور وی نو عین به مجرور وای فاجاب جواب په دې کول وای پر پسر علی الحکایت دی دا هغه سوال څه چاغه هغه محکی عنه دی په سوال کې خدای مرفوع څنګه الانسان اي شيء ان لته خبرو دا رفعه حکایت ده وهو دا عيون فما كانوا كمرفوع لانه خبرو د دې ټول لپاره الانسان لکه موږ چې دا خلاص او په سیا شوای وای فانه يميز الانسان فانه دا ناتق تمیز د انسان کی اما دا هغه چاس اشاره کو شرک د انسان سره په حیوان نو فاذا قيل فاذا سئل السؤال الانسان فاي شيء هو في ذاته بان كان دي جواب يدا انه ناتق او جسم نامي جنس بعید دی د انسان د پاره شامل دی مثل لره د شجری ایزن دا درخ کې ام اجسام نامیه دي نما خدا معنا چې په هغه د دوی مرول په هغه طبيعي تناسب باندې لیوالي په پویر دا خلاص جسم مطلق چری هغه جنس ابعاد جنس الابعاد دی د انسان د پاره شامل دی مثل لره د حجری ایزن حجرم جسم دی مطلق جوهر چې دی دا جنس ابعاد الابعاد دی د انسان د پاره دا شامل دی هغه عقول لره ایزن دا خلاص ناطق پس دی قریب دی محصل حیوان لره دی حصل د حیوان کی په زمن کې د انسان حساس پس دی بعید دی محصل نسلون کی جسم نامی لره دی په زمن کې مړول د اغر نو مړول د چا د اغه مړول انسان او ونامیچ دی طول عرض عمق څه معنا ای هغه خط چې مفروض اولن وي او ثانیا وي او ثالثا وي لا هغه معنای متعارف نه د مراد چې وجد وي هغه ته طول ویل کیږي تراغه یو څه کم عرض دی تراغه یو څه کم عمق دی دغه شي نه دی ولی کشي و الا کشي نو خو ينتخذو دا بن من نقل منقل شي په کرا باندې فرق تی ته معلومه ده ګردی وی طالبان نو کوریک خو تل و عرض عمق بیا نه جوړیږي نو کده شوی د تل سام طاره په معنا واسه خیر څلور جنس څلور فصل و دروي شو جنس په دغه اعتبار باندې طالبانو دا دي څلور قسم په بل اعتبار باندې بیا دوی مرول دا جنس در سره دوا بولی جنس قریب دی بعید دی د میزان کې درته تیرس قریب هغه وو دا جنس چې مول ویل مول ول دی په جواب کې د چا واقع کېدی د یو ماهیت چې بل سره کېږم د جواب دی چې دا هغه ماهیت سره می نور ماهیت کېږ شول ام یې دی جواب دا قریب دی لکه انسان او فرس می سره کېږ شوی حیوان یې جواب انسان او بقر او بغل او حمار چې می سره کېږ شوی ام یې حیوان جواب دا قریب دی او که چیرې د سی وو چې موږ ویل موږ ول د یو ماهیت سره د بل ماهیت چې کېږي یو جنس جواب کوم دا هغه ماهیت سره نو مشارکات چې شو جواب بدلی دی دا نو بار بعید دی یو په دغه اعتبار او بل په جنس په دې اعتبار باندې اقسام پیدا کیږي اعلی دی اسفل دی متوسط دی په دې اعتبار بیا درې قسم دی جنس اعلی هغه دی چې تر د لوړ به بل جنس نه وي اسفل هغه دی چې تر د لاندې به بل جنس نه وي متوسط نو هغه دی چې تر د لوړ ام جنس تا تر د لاندې ام ستا نو حیوان اسفل دی جوهر عالی دی جسم نامی چې دی یا جسم مطلق هغه متوسط دی په پوهېږي او قسم خو ما دې تاسو وپېژندل چې دا څلور فصل و طالبان دا څلور فصل یو په بل تعبیر باندې مجول هغه قریب او هغه بعید فصل چې په بدیل میزان کې د تچیر شو هغه خو الته درته بیان شوی و چې هغه امتیاز به راوستي د مشارکات جنسیه اوس قریب او بعید ته ویشل کېدی هغه امتیاز چې د مشارکات سفر وجود راوستي هغه بیا قرب بعد نه و پکشي کی سپی په یاد نو هم دا غشت طالبان عالی هم راتللی ساتل هم راتللی سی متوسط هم راتللی هغه خبره د لکه په جنس کې چې مر ذکر کړه دا پلاس اوس د فصل تعریف راته کوي ويرسم ورسم سوي دي د فصل لانه دا فصل کلی دی یو کالو حمل کیږي پر شي چې انسان دی په جواب کې د اي شيئن هو په ذاته په دا جواب کې شتي پر حمل کیږي طالبان اولا شور سره وایي چې دول په جواب اي شيئن هو په ذاته ويا زاده اعتراض د جنس سره د نوع سره د عرض عام سره د خاصیت عمل اولان چې جنس نه واده فهما غي قولان ویل کیږي په جواب کې د ما هو لا د اي شيء هو نه واما الثالث چې هغه مر ویل مر عرض عام دی عارضی خو یکون وی خارج د ماهیت سوی نه عارضی خو هغه دی چې د جماعت خارج دی دا بنو اما یا اندارکن یم تنیه ممتنیه بی انفکاک یا د ماهیت سو د ماهیت بی د امر الانفکاک ممتنیه بی وهو دغه کلی چې ممتنیه دی انفکاک یا د ماهیت یه تعارض لازم وای بدل میزان کې در ستیر سو آسان خبر او لا یمتنیو کلزایک چې بالقوه واخی او یا بالفعل واخی للانسان نسبت و انسان دا زایک بالقوه نو مرول هغه خاصه لازمه سو زایک بالفعل نو خاصه مفارقه سو و تر سموره سم سوی دی د خاصه دی اندار هادا خاصه کلی ده تو کالو عمل کی علامه پر هغه شته تحقیق چن واحده چې لاندې تر یو حقیقت فقط یواز قولا عرضیه دا حمل حمل عرضی دی طالبان او و اما یاب نو مر و اما یاب ان يعم عام حقائق فوق تر واحد یعنی تخصیص به ترکه چې واحده نه لري بلکې دغه د مر عام وي وهو دا بعرض عام دی لکه متنفس بالقوه او بالفعل چې نسبت انسان ته واسي دا تنفس بالقوه مثال د عارض عام لازم دی تنفس بالقوه نو د انسان انتکاک نشي کېدلی او دا تنفس بالفعل چې دی دا د هغه عارض عام مفارق مثال دی ولې بالفعل نو امر تنفس نه جلا کېدلی شي امکان یسته ادا خلاص دا نو مر بالتیل انسان او غیر د انسان من الحيوانات شنو راځي ګور طعام او يرسم رسم سوي دي دا رجعان به اندار هو دا رجعان کلی دي یقالو عمل کی علامه پر هغه شي تحت چلان ترقایت کې مختلفه وي قولا عربيه په حمل عارضی باندې دا حمل چې دی حمل عارضی دی طالبان الشجر وای وای العارضی اه هي لمفوس العارضی قسمان دوا قسم دي خاصه او عارض عام دا خلاص ولی لانه شان دا ان لانه دا عارضی و ان اختص كخاص پاکت واحده هو خاصه وان اشتمل كمشتمل پر قائد مختلفه عارض عام نو په اعتبار لكن يريد وارجيلي على المستنب پر مستنب داسه انه دا مستنب ان اعتبر که معتبر کې ها نه د تقسیم اولی او ثانوی دوار نو بیان مری مناسب ده اندا چې کونه کلیات سبع وسول څلور عرضی دي درې ذاتی دي و ان اعتبر که معتبری تقسیم اولی فقط نو بیان مری مناسب ده اندا چې کونه اقسام د کلی خمس پنځه د اقسام د کلی به وم جنس نوع او فصل او عارض لازم او عارض مفارق سي دغه پنځه بس دون خاصه او عارض عام بنس هدا غدي د هاذا دا خلاف د اجماع سره د امت منطقيه دا د منطقينو ډله چې ده هغه اجماع پر دا کړل خاصه او عارض عام د کلیات خمسه او اقسام عارض لازم عارض مفارق نه دي نو فعلى هذا بنا بردغنو ينبغي مناسبه انداو يقسمه چې تقسیم کړوي مصنف د عارضي اولا وخاصي وعارض عام ثم كل واحد منهما د دې دوس وعارض لازم مفارق ته کړوي بارب مو ویلې چې هغه اقسام اولی ممراد دي دا چې کړوي دا به نو مناسب وي په تدبر کې دی جواب وکړي جواب نن د داغه سوال د فاره بدل میزان کې بعینه درته چیرس هغه ویل ول دا مناقشه په عبارت دا ګر سره د عالم کار نه دی دا اول دوار مر ول هغه عارض لازم مفارق ذکر کړی بیا خاص اخسره وا بیا نو سنو په عبارت کې څه مناقشه را سره کوي دا د علما او کار دی حاصل دی وداغت هغه شی چې خارج د ماهیت سوي چې تخصیص تراکت چې وایده درلودي خاصه ده چې نه درلودي عارض عام تی به پوسره دا خلاص تی له بازو وای هو دا نوع لکه انسان او تنو طالبان التمل ویل نو ول عرضی به اما ايام تنی ممتنی وی انفکاک په پویری انفکاک به ممتنی وی طالبان مرون د اغمایت نو چې هغه عرض دغه عرض لازم دا شپر کوم ځای پرته ده دا غسی دا پر دا ځای باندې پرته ده یا به تخصیص تر کچ واحده پر ورته ما یو شوا خو غد ما شوا نو یا به تخصیص تر کچ واحده لګ قیل بعض اللي هو دا کچ واحده نه و دا تخصیص تر کچ واحده پر انت نه وي تخصیص لګ لکه انسان فانه دا انسان کچ واحده دي نو لا یستکون صادقی پر پرس او پر بقر باندې پیلو علا خود شي وي الشګل پی په دې کې نظر دی ولی لانهم دی قسم ویشل دی خاصه وخاصه النوع وخاصه الجنس دی ویشل دی نو چې دا کټي واحده څخه نو امراض داته توان دي نو پر ثواب چې دی تعمیم د حقیقت واحده دی بأن تكون نوعي وي كجنسي وي دا کچ واحده نو عام دي کچ واحده جنسي دي کچ واحده نوعي دي طالبان تی به پوسره بلا شمع شمع نه لري کې لري ستاسو مثال د خاصیت دا دی نو دا مثال د خاصیت د عارض لازم است څوک طالبانو مثال د خاصیت د عارض لازم است نو موږ ول اغزیک بالقوه دا مثال د خاصیه دی د عارض لازم او د مفارق سبیا اغزیک بالفعل دی یاد نو دا خلاص اما کونو کېدل چې ظاهر بالفعل خاصه ده دا خو ظاهر دی و اما کونو کېدل چې بالقوه خاصه ده په پوهېږي دغه دی اما کونو کې دا ذکر په قوه چې لازم دی فلانه لا يخلون خالي کیږي هانو دغه سي انسان ما خالي کیږي د ذکر په قوه یو انسان ما خالي دی حتی تپ الله نبی جن خالي شنه ني او شنه دا غي ناشته وار وخان هغه وی کني د اما کونو بالفعل چې بیا مفارق دي په عدم وجوده د جاست نه وجوده په جميع افراد کې انسان وجود نه لري دا چې موږ ناس یو لا وسنه خام انو دا د پیل دغه کېدای هغه جناوالي کېدای دا خلاص تی به پوسره دا نور یا شی بیا چیرې لیکلي دي خلا کمالمي دا دی نو موږ ویل کولو کلیه دا شم پیدا کړ قولو کلیت تقالو شوینی طالبان دی واوی دا جنس دی شامل دی جمعی کلیات دی او دا قول چې فقط فصل دی یخرجو تیبی په داغه باندې جنس عرض عام ولی کونی ما دا دوار مقولین دی علامات تحت حقائق مختلفه ففیغی فإنهما یقولان ویل کیږي پراکت د انسان او د فرس غیر ایمان عمل کیږي چاله ما ته تحقیق چن واحده چن فقط په دې باندې موږ ول اغنه او پس قریب نه وتی ولې هغه خون پر ما ته تحقیق چن واحده خپل وای لانه ما ته اتوار چې هغه نو او پس قریب دي کذالی کدینو نو اخرجاوی په دې کو چې قولا عربیه ولې انه ما دا دواره مقولان علامات تحت ما پر خپل ما تحت باندې قولا ذاتيا لا عارضيا نه دي هغه حمل هم ذاتي دي هم عارضي نه دي بل شای هم پر کړو قولو حقائق اول ته نه دي طالبانو چې موږ ویل مونږ دغه دی او يرسم یانو کلین یقال علامات تحت حقائق مختلفه پر دا دی باندې دی په ان قیل کې چا اعتراض حقائق جمع د حقیقت والجمع خو اطلاق کیږي پر ثلاثه او پر ما فوقها باندې دون پر اسنین نه کی ولا يعدل عدل لکی جان هذا دا غس الا فقرنا کی نو دا ما په کولای چې وز د جمی سمرا دی دا لکه حقیقت د چې وګرځي دی بلا قرنی عدل غ سره لکی یو بل مردا نقطه د طالبانو غلطه نقطه ده هغه تی راوه قایم تنو انفکاکه باندې پرتا ده و دې ته بیا لازم الوجود ذهني ویل کېږي دا ما مخکې دا لازم دا درو اقسام ته درته ویشلی و کستی په یاد ثم وروسته د دا ځای څه خبره خوندونه ثم په ظرف سره د دغه ثلاثو فارج لازم او مفارق یسیر ګرځي اقسام سته شپږ دي ثم مرور بضرب فضربولو د دغه شتو په خاصه او فارجان په یسیر مجموع اقسام نه اغارجبه 12 سیوي فعليك پرتا په استخراج د امثله او د کل دوه لسیجن جوړ کړ و یعنی سال نه تر او بس طالبانو دا نقطه غلطه ده په دانو نسخو کې چې چومبر ته فاضل کنداري صاحب هغه د غلطوالي چې شکړې دي طالبان اظهار کړی دي چې یو نسخه راکړي ما وخت کې ولیدل هغه وایي چې دا غلطه ها دا غلط طالبانو ته ورته ګوري دا ستاسو په دغو کې هغه ورسره لیکلي هغه به زه ورته وایم هغه شب ورسره وایم یقول وای الفقر صامه قدر قد وقع واقع سوی دی په دغه شک صحو عظیمه وینې است طالبان صحو عظیمه واقع سوی ده هغه نه یا شک چې پر کړی دا غویني طالبان اما یا من هاذا العاصی یا وای دا دغه عاشق ځان یادی وای دا دغه عاشق دا خطا واقع شوی ده یا به د کاچب وینو یا به کاچب دغه شی لیکلی یا زه خطا وتلی وای ولی اقسام د اقسام ثلاثه مذکوره چې لازم الماهیت دی لازم الوجود ذهنی دی لازم الوجود خارجي دی دغه درې نه و دا امر د اقسام ثلاثه مذکوره یعنی لازم المعیت لازم الوجود خارجي لازم وجود ذهني کله اقسام د لازم دي دا نو فهم فارق څنګه ضربه یې تخت لازم اقسام په کیف څنګه یجرب ضربي په هغه عرج مفارق دا نو فارج مفارق کې نه ضربي انا عمنم لو قيل کوي ثم ورست بزمن فزمولو قسمي هغه دوه قسمه د عارض مفارق چې هغه خاصه غیر لازمه ده لکه ذائق بالفعل او هغه عارض عام غیر لازم دی لکه ماشی بالفعل نو یسیر هو بغیر مجموع اقسام د عارض به خمسه نسی نو لکان صحیحا بیا به صحیح وای چې دغه سی وای سی وای خو خیر هغه شته وي غلطه دی از ما څه غلط چا سره یا د کاتبه نو صحیح وای نو په سبحانه من لا ينسي ولا يس ولا ي... ولا ي... دغري يسهو نو هغه وای پاکي ده هغه چاله چې هغه یې نه ورته راځي او سهو کیږي نه نو انسان سهو کیږي هم یو شی جنیری طالبان زی زی ورشاد وت بشپ وکړی دا غلط